جنت ته ننوستل سي یو ځل به جنت ته ننه ایستل سي بیا به ورته وویل سي ای بني آدمه ایا تا په دنیا کي کومه تنګي لیدلې وه ایا کومه سختي در رسېدلې وه هغه به ووایي نه قسم دی هیڅ تنګي نه وه رارسېدلې او نه مي کومه سختي لیدلې وه د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټک ته راګرځو په تخار کې د مزدور دښمن یوه هلیکوپټره رانسکوره شوه او له عملې سره د اور خوراک شوه د هلمند ولایت په ګرش کې نفوذي مجاهدینو شپاړس سنګوري اربکیان قتل کړي ګڼ شمېر مهمات یې تر مجاهدینو را رسولي د لوګر ولایت په محمد اغا کې ټانګ ویجاړ پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان شول د فاریاب ولایت په شیرین تګاب کې درې تنه مزدور عسکر قتل او دوه تنه نور ژوبل شول شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي د خبرونو تفصیل پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ بسیرخیلو او قره تپه سیمو ته د مزدور دښمن هلیکوپټرې د بمبار لپاره راغلې وې چې د مجاهدینو لخوا تر سختو بریدونو لاندې ونیول شوې کله چې یادو هلیکوپټرو د ملکي خلکو په میشت ځایونو بمبار پیل کړ مجاهدینو ورباندې برید وکړ چې له امله یې یوه هلیکوپټره په جرې قشلاق سیمه کې رانسکوره او له عملې سره له منځه لاړه دا هغه هندي هلیکوپټره وه چې د هند هیواد لخوا د کابل ادارې ته د ولسوژنې لپاره ورکړل شوې او وخت په وخت زموږ په هیواد کې د ولسي خلکو کورونه هدف ګرځوي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ګڼو ملکي خلکو د تلب کېدو سبب ګرځي په دې اونۍ کې د غزني د یک ولسوالۍ کې همداسې هلیکوپټرو شپږ تنه ماشومان د خپل کور مخې ته د لوبو په مهال شهیدان کړل چې د خلکو د سخت غبرګون باعث ګرځېدلي وو ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د ترابي هوټل په سیمه کې د سنګوري اربکیانو په یوه مهم مرکز د اسلامي امارت درې تنه نفوذي مجاهدینو د خپلو ټوپک شپېلۍ په یاد مرکز کې میشتو سنګوریانو باندې راواړولې په دې اتلوال برید کې نوموړو د قومندان په شمول شپاړس تنه مزدور سنګریان ځای پر ځای قتل کړل له پیښې وروسته درې واړه مجاهدین د دښمن له دوو ثقیلانو دوو راکټونو یو زکویک ګڼ شمېر کلاشینکوپونو یو ډاټسن موټر یو موټر سایکل او ګڼ شمېر مرمیو او مهماتو سره روغ رمټ تر خپلو ملګرو پورې راورسېدل د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې بیګا شپه دوه نیمې بجې د مزدور دښمن سنګوري اربکیانو په درو پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونو کې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پا پایله کې درې واړه پوستې فتحه او پکې میشت پنځلس تنه سنګوریان ځای پر ځای قتل او پاتې یې په تیښته ولاړل د برید په پا پایله کې یو ډاټسن موټر یوه سراچه موټر دوه موټر سایکلونه او پوستې یې ویجاړې شوې همداراز له دښمن څخه درې کلاشینکوپونه دوه ثقیلان یو چریکي هاوان ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان او یو بل د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی او د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د قلعه ګز د کاریزګي په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې امریکایي یرغلګرو د خپلو مزدورو لاسپوڅو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله د چاپې په مهال شپږ تنه کلیوال یرغلګرو له ځان سره د بندیانو په توګه وړي او د شپې په درې بجې له سیمې نه تښتېدلي له یاد ولایت نه وروستی خبر دا چې د نادالي او مارجې ولسوالیو ترمنځ د عبادالله قل په سیمه کې په هغه عسکرو پولیسو او اربکیانو د تکتیکي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې سیمې ته د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په مخه راووتل د چاودنې له امله د هلمند د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر او د همدې ولایت د والي نږدې ملګری ګلی چې د همدې عملیاتو مشري ور له غاړې وه مرګونی ژوبل شول اوس په سیمه کې دښمن د مجاهدینو تر بریدونو لاندې دی چې په دې اړه به نور جزیات وروسته خپاره شي د لوګر ولایت محمود اغې ولسوالۍ اړوند دنو سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د خښ شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره کړه د ترلاسه شوي معلومات له مخې په یاده چاودنه کې ټانګ ویجاړ دوه تنه عسکر قتل او درې تنه نور ټپیان شول د فاریاب ولایت د شیرنتګاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې پرون غرمه شاوخوا دوولس بجې له مزدور دښمن سره جګړه ونښته په جګړه کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول وروسته مزدور دښمن په سیمه کې یو ملکي وګړی زخمی او یو بل شهید کړ د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د ارکلیک په سیمه کې د مزدور قومندان محمد په موټر د ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه پکې نوموړی له یوه ساتونکي سره سخت ژوبل شوی و نن قومندان محمد د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سرخوسنګ په سیمه کې هدیرې ته څیرمه د مزدور عسکرو په پلې ګزمه پرون سهار اته بجې د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو څو شېبې وروسته سیمې ته نور مزدور عسکر راورسېدل چې د مجاهدینو تر وسلوال برید لاندې راغلل په برید کې یو بل عسکر ځای پر ځای قتل او یو ژوبل شو د غزنی ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند کوتسنګي سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبروایي په دغه برید کې څلور تن عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د منصوري عملیاتو په لړ کې د مزدور عسکرو په پوسته تکتیکي وسلوال برید ترسره شو له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتحه پکې میشتې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور عسکر عبدالرزاق ولد عبدالحلیم او جمعه ګل ولد عبدالله ژوندي اسیران او پاتې یې وتښتېدل په پوسته کې له دښمن څخه یو ماشیندار یو بم افغان درې کلاشنکوپونه او نور مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلي د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د سیاسنګ درې په سیمه کې پرون غرمه په اوکم دولس بجې د مزدور دښمن په باډۍ داره شوبله د ښخ شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکر ووژل شول د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ اړوند مناګي بیس ته نږدې سیمه کې د لوی لارې په سر د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د خبر په اساس په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو دغه راز پرون مازیګر شاوخوا څلور بجې د یاد ولایت منورې کارکنډو سیمه کې په پلي عسکرو برید ترسره شو چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر تر دې دمه نه دی معلوم شوی د غازي آباد ولسوالۍ اړوند نشګام سیمه کې په پلي عسکرو د اسلامي امارت د مجاهدین له لوري د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ټپیان شول او وروستی خبر دا چې د ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ اړوند نهر سیمه کې د مزدورو پولیسو په مهم قومندان عبدالغفور د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ خبر وايي په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او د سیمې مظلوم ولسونه یې د تل لپاره له شره خلاص شول د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو